رفقا ځان ته په سفر کې مرګري لټول وتامیرهم الانفسهم یو پکې پزان مشر جوړول یتویونه چې د انور په سفر کې داغه خبره مني د ابن عمر رضی الله عنه روایت ته دی فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دي لو ان الناس که خلق لپته وي لو ان الناس علمون که خلق پوي دي من الوحده چې سمرا تکلیف دې په आवाज سفر کې وخير الجيوش اربعه الاف غور په لخرو کې سلور زره دي ولن يغلب اثنا عشر الفا عن قلت هرگز به مغلوب نشي ګرځولې دولس زره خلخ کر د وجد کموالی نه اے کشکس راغې نو یا به ایمانی نقصان وی یا به مالی نقصان وی خو د لګوالی وجبنی دولس زره دا پوره د ښکر دی که شکست او کمزوری ورته حاصل شو نو دا به د بل سوجوهات نوي خود کموالی د وجنب نوي